گران مخترم اوریدن کو د مولانا مفتی توصیف احمد سے د دوره تفسیر قرآن دا 29 نمبر 61 چې په محله بلل خیر مرغوس کی دروغ نه وای چې ودرېګه د مدرسه کې طالبان پاتې کیږي چې بل ورکما البته په بل باندې موږ لا بیا ماز غټه سي دا عجیب سوچ دی الله وای اولا ګوي اولا ګوي اولا ګوي اولا ګوي امدان د خید دنیا دی پیسې د سرخی ډیری دی الله دل درکړه دنه اولا ګوي کنه او دینا الدا یقیني ده چې په سړو کې د دینه خزه چې کم دین هغه خېوي خزه ته نه خېوي پدې کې او سړی همیشه چې کم دنو پدې کې بس دغه څه بیا کو سالا کو سالا کیږي او دا ډیر لوی رسالت ته ولګوي چې کم ځای کې کم عال علاقه کې د موحدینو مدرسې دي چاله الله مال ورکړه دې د رز او شپې چې کم دا غي تمو ګور یو مال اولګوي د الله رب العزت په لار کې بس پکار به موشي او کپ نه ور کوي نو ولعلم ان الله غنی حمید ستا په مال نه بیلاوه په بل چا باندې الله او چلی خطو محرومه پاتې شي الشیطان یعدکم الفقر اوس دې ځای نه اوه مسائل ضروریه شروع شو یو مسله ده مسله اوله د رحمان په وس د رحمان په حکم او د شیطان وسوسه کې فرق وکا شیطان د توای مال ملګو مال ملګو ګینه باس غریب بشي غریب بشي بخل وکا الله د توای مال اولګو ډیر مال به درکم او به د بخموم الله د تداوي فرق کراشه الشیطان شیطان یعدکم یروی تاسو لرا الفقر د انفاق نه چې انفاق مکوا د غربت نه شیطان یا روی تاسو لرا د غربت نه غریب بشي مال ملګوا ویا منکم حکم کوي تاسو ته بل پاشا په بخل باندې مراد تنا بخل دی مفسرین کرام ذکر کوي ویا منکم بل فحشا فحشا نه مراد دی ځکه وای بخل دی بخلو کلانونو لا چې کم دنو پاغه باندې لالا پیسې شمار چې نورې نورې پیدا کما او پیسې چې کم آمدن راځي غیلا غټي ورکو او درد سر د عالم د پاره جوړېګا چې عالم ته پوښې پوښې خبره را مخکې کو جی دا خرچه دا او دا خرچه دا درد سر جوړ شه دې د پاره شیطان د تداوي الله د توي نه نه نه اولګو ما پدې کوم ډیر به کم دلا والله واسون علیم الله تعالی پر اختیار راونستون کړي علیم خبردار دی پر سوان دی دویمه مسله اوس را یاره څنګه فرق وکم وسوسه د شیطان او حکم د رحمان څنګه او پیجنم الله اکبر الله وی راشه قران وایا کنه قران وایا نو فرق به وکي او علم د قران چې دی وکړو نو فرق به وکي په وسوسه د شیطان او علم د رحمان کې یو تل حکمت مې یشا ورکوي حکمت لرا علم د قران لرا من اغه چا لرا چې خوښ شي علم د قران چې چاله خوښ شي ور کوي ټول قران ته چې کم دی نو مفسرین کرام اکثر ذکر کوي دی کې لکه غرائب القرآن او معالم التنزيل چې مراد تینا علم د قران کریم دی یفقه فی الدین دارنګ خیرکم من تعلم القرآن دارنګ ان اعطینا کل کوثر دا ټول د دې دلایل دی فقط اوتی خیرا کثیرا چې دینه مراد علم علم د قرآن دی و ما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نه حاصلې مگر خاوندان د عقل عقل والا وی چې غیب مال لګی او د شیطان په وسوسه باندې باندې دوک کیږي دا بنوي چې یاره بس سوګما سو کوم مال ولګم بس دا با بس هغه زړه خبره ده دا چې سړی دې ځایونو تراورسي او د موحدینو ته وګوري کنه نو سپک ډیر خدي دې کې شک نشته غي لګي خو اکثر موحدین دای شیطان په دې ځای کې نور موحدین کې مبتدعين مشرکین دا غي مال اصلي نه قبلي کې په د بدعات او ترویج کې لګي د مشرکینو دا د شرک ترویج کې لګي خو هغه خپل مليانو نه هغه مالونه ور کوي چې هغه مدرسو کې لګي او هغه په مدرسو کې هم نه لګي اکثر لګیاوي خپل ځان لا په بنگلې سوق جوړي کې سوق په سوق کې سوق په سوق کې د موحدین علما الحمدلله الله د دې مرز نه ساتلې دي خو الته کې د موحدین په عوامو کې چې چاله الله مال ورکړي دی هغه الله داسې بو بخیلان کړي هر ځای کې موحدین شو ګور اکثر دی کې د بخل دما د ډیر زیاتې په جیب باندې لړم ناشتي او مدرسه به خپل خو ګوري چې دا روانه پرتا ده بالکل لانګه پرتا ده روانه خدای به چې کمندونو پاغي تیریږي را تیریږي او د په یوازې سر باندې هغه مدرسه جوړې دی چې خدای غي ته ګوریم نه ګوریم نه بس صرف دیتا خوشحاليږي دا هم څه تاغه نه لکنه چې بس ناسه درستا ټک لیکم ما صرف د برکت د پاره ناسه زدام سره ټک مکا او ناسه او دیتا خوشحاليږي چې نن په یو مولا را د بل نن په بل مولا باندې را د کونډې زوی څه خو بویا کنه ته هم څه کو کنه تا خپل سکړي صرف د بل رات ته خوشحاليږي موحدین اکثر بخیلانی بیا دا سم مصیبت ده پدې کې الله اکبر وما یذکر دا دی الله د دین او باسي کله مساله الله درکړی دا خيسته مساله الله درکړی دا دا الله دین باندې اولګو په دې مساله اولګو په خدای قسم چې الله به دنیا او آخرت خيسته کی وما انفقتم ځان له خدای له سوک نه غواړي چې مونږ لراله ځان لکه تانه چا اوغختل چې موږ لراله نو زمون مخ لرا خلاصې کا خو چې د الله د دین د پاره د نه غواړي نو ورکا کنه وما انفقتم من نفقه او نظرتم او نظرتم من نظر اوس درېمه مسله درېمه مسله دا ذکر کړي چې قران دې زړه کې کې خدا نو اوس چې د کم لوزونه کړی دي چې انفاق به کوم د الله سره د الله لار کې نو راشه هغه انفاق وکا او هغه وادي پورا کا و ما انفقتم هغه چې خرج کوي تاسو من نفقه دسو نفقه او خرچینا او نظرتم یا وعده کړی وي تاسو من نظرن څه قسمه لوز او وادي سره فإن الله پس بشک الله تعالی يعلمه په دې پای باندې وما للظالمین نبید ظالمانو د پارا من انصار سوک امدادیان اس قسم امدادی بینوی او نظرتم من نظرن فإن الله يعلمه ګورا نظر دوا قسمه ده یو نظر مطلق او بل نظر مقید نظر مطلق دا چې زبا دا کار کومه دای نه ویلی نظر مقید چې به یعنی مطلق به آسان شي نظر مقید دی ته وي ک الله زما د پاره دا کار وک مثلا زما واده او شو نو زبا داسې کوم زما کویدن او شو نو زبا داسې کوم زما زوی پاشو نو زبا داسې کوم زما د زوی کویدن او شو نو زبا داسې کوم داسې قیدونه لګي وسره دا نظر دا نظر مطلق دی مقید نظر مطلق دا چې بس زبا د الله د پاره سمال لګوم دې ته وای اوس حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا تنظروا فإن النظر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من مال البخيل نظر ممنه زکا دا د قدر او د تقدیر نه هیڅ شی لر کول نه شي البته د بخیل سړی نه په نظر باندې مال یسته شي ادا خزه چې کم نه دای ډیر دا نظرونه باندې کدا مې وشو نو دا وکم دا سم کوي په بخیل سړی سره الله د دینه مال وباسي اوس ګورا دا د کم نظر دلته الله وای نظر پورا کوي اول تعالی وای نظر ممنه معنا نظر مقید دا خکار نه دی خو چې د اومنو بیا در باندې لازم شو کې به خامخه کې به خامخه بیا در باندې لازم شو او بل دا چې دلته نظر مطلق ته ترغیب دی او حدیث کې منع چراغله دا نو نظر مقید نه راغله دا اس تعارض پدې کې چې کم نه نشته او بل دا خبره چې الله بغیر د قید تعالی درکې نو ته قیدونه سره لګي تعالی الله سترګې درکړې دي قید د تعالی ګولو غوګونه درکړي قید د تعالی ګولو نه چې الله قیدونه نه دی لګولې نو تول قیدونه لګي چې که زما داسې وشونو زه به داسې کوم داسې مو وایي بس مطلق داسې کله کله دا وای نو جایز دی چې زه به د الله د پاره سکوم دا نه خو که دایره لوکلو نو الا بولکم دا نه آیو کاسو نو وای مونږ نه کاو نو مونږ به نه کاو نو یې چاته یې چیرې مونږ کو کنه وینا پلان کو پلان کوله دومره مال ورکړه دې مال یې سره کوي ازم دې کلی کیسه مال دې مال راکی نو زبول امامتی کوم بیا دا دا کې دینه بیا نه لګي تعالی دا دورار سچ درکړي دین تبا په دې امامتی کوي او نظرتم من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار او وما للظالمين نظر حرام لغیر الله کې هغه ته اشاره وکړه دا الله په نوم باندې نظر وکا غره نظر چې کې دا الله په نوم کدا غیر الله په نوم دی وکړو نو مال الظالمین من انصار لوی ظالمه بیا ود ایسو کېم دادی نه ان تبدو الصدقات سلورم مسله یرا انفاق وکي خو په پټه باندې وکي دا بهتر دی مال چې خرج کین لګ په پټه دا نه چې ټول دنیا ته او خیوال ورکې نه چې خې 2 روپۍ نام ټول دنیا ته او خې ان تبدو الصدقات کچره تاسو سرګند کړي صدقو لرا فنعم ما هي نو پس ډیر خکار ده و ان تخفوها وتؤتوها الفقراء او کچره تاسو پټک لدی صدقات لرا او ور مو کړي غریبانو لرا فهو خير لكم نو دا ډیر غوړه دي تاسو د فارا که سرګند ور کوی نوم خیر خو چریاکاری نه پکې بچوي خو که پټي د ورکلن داد ل ډیر بهتر دی مال اولاګو خو پټي اولاګو د دیو جن حدیث کې راځي نبی علی صلوات والسلام فرمایي هغه او قسمه خلق بوي سبعتن او قسمه خلق بوي چې د قیامت پر ورځ باندې با الله رب العزت اغه لرا د خپل سوري د لاندې ځای ور کوي چې په اغه رز باندې به د الله د عرش د سوري نه علاوه بل سوري ویم نه یو اغه امام عادل دویم اغه ځوان عابد امام عادل بادشاہ عادل د دې په شانته ظالم نه ده کدا اوس څنګه دی دویم دا ځوان عابد چې ځوان وي او په ځواني کې عبادت وکي الله رب العزت ته هميشه هميشه زمونږه ځواني په عبادتونو کې زړی کی او الله دې مرګ په توحید او سنت باندې راولي دریم آغا انسان چې هغه د جمعات سره محبت ساتي او مینه وي د جمعاتونو سره د سلورم آغا چې مینا د چا سره کوي چې دا الله د رضا د پاره وي پنځم آغا چې کله یو خسته جنۍ وته زنا ته دعوت ورکي او د آغا ټیم کې ځان منه کی آغا سړی له الله رب العزت د سوارش د سوري د لاندې ځای ورکي او بل دا شپغم چې خفیه صدقه والوي او صدقه خفیه طریقې سره ورکي اوس بلا مسله شپګما مسله هغه دا چیرې مال خلګې مال خلګې د شیطان وسوسه او د رحمان معجزه کې د رحمان په حکم کې د فرق وک دارنګ قران د اولستاغه سره د فرق وک او مال د ورک وعده دی پورا کړه او پټ دی ورک او بیان د انفاق په سبیل الله د وک خو مصرف او پیجن مصرف اسینا چې بی ضایع ولګي چاله ورکا للفقراء انفقوا للفقراء خارج کئ مالونه د پاره د هغه غریبانو احصروا فی سبیل الله چې بن کړي شوی دی فی سبیل الله پلار د الله کې اول نه ښه لار د الله کې بندي لار د الله کې سو علماء کرام ذکر کوي طلبه مجاهدین لار د الله کې بند مجاهدین او طلبه لا یستطيعون دویمنها لا یستطيعون طاقت نه لري زوار بند سفر فل ارض فزمکه کې ولی سفر نشي کوله زکه خر غرامټته هو علم دی علم کوي او عبادت کوي فارغ نه دی چې ځان له مزدورو کې علم او عبادت کوي اغه د وجنا سفر نشي کوله يحسبهم الجاهل درې منخه يحسبهم الجاهل ګمان کوي به خبره په دای باندې اغنیا د مالدارانو من التعفف د وجه د نکولو د سوال نه من التعفف د وجه د نکولو د سوال نه او پنځه دا ګوره سوال باندې کې دا سلوره منخه شو تعرفهم پنځه منخه من د خپل اساتذه او نوریدل دا او شیخ د پندای رحم الله هغه به معنا کولا الحافا چمټکر چمټکر داسې باندې کې چن خطه یا دا کې چې اډو کې چې سړی سراون خلی او نفی د قید او د مقید دواړو مراد ده معنا اډو غواړي بنا بالکل ک پیجنې نو بس صرف پنو خو باندې پریشان حاله برته لګ لخ کارشي چې دا خو جوړ طالب دی او د خرج وسره شستنه او د لور کول غواړي علما کرام په دې ځای باندې ذکر کوي چې بهترین صدقه هغه دا چې طالب لور کړی شي او مجاهد لور کړی شي دا بهترینه دغه دا وي بهترینه صدقه ده بالکل اړو سوال نه کوي او دا توجیه چې بالکل اډو سوال کوي نه دا تفسیر قیم ذکر کړی دی دارنګه علامه ابن کثیر رحم الله غرائب القرآن وغیرہ دې ټولو ذکر کړی دي دا چې بالکل اډو سوال وکوي نه دا معنی چې نفي د قید او د مقید دواړو مراد ده الله اکبر د دې وجنه شیخ د شافور اغام دې ځای باندې ذکر کړي او ای معلومه شو چې اعلی مصرف د صدقات طالب العلم دی دا اعلی مصرف دی نو مصرف په جنا طالب لور کا دانا دا بازي بازي نو کور کې په چرګ باندې چې کمندنو غوسه نشي کولای خو چې جمعه تراشي نو طالب ته بنګ پکې او تندې نه دا تندې نه د برمه لاس کې جوړ کړي په طالب بغوسه کوي او په طالبانو به غوسه کوي دا چې کم نه آل شیخ صاحب خبره وی یو نو کور کې کلب باندې شو کول خزینه طالبان باندې به غوسه کول دا یو ټر نشي کوله وی کور کې وته خزې وی یو راز وته خزه غوسه شو کټر دیو کنه ټر نو خیر بدینه نو دې راس غلو او سندل ولا اوس خزه د سر د پال سندل نیولې داسه غلو غږ نه کو وی چې بار راوته نو کور نه د بار د نه کور ته سر دنه کوي چې خزه هغه ته چواله چې ټر دا هغه ټر والے اسه ورن شو کولای چې جمعه تراشي دا پکې دی ولې لا ګولې دی دا دی ولې کړی دی دا دی ولې کړی دی سړی کور کې تکړه شلګ صرف طالب لخه چې بس یاره مال ومه مسله ترغیب ال الاخفاء فی الصدقه فی کل وقت هر وخت کې اولاګوا سرګند اولاګوا په پټ اولاګوا او راز او شپې ته اولاګوا دا نه چې یو ټیم دی ورکړو یاره ما خو په اختر کې مې د قربانای سرمن ور کړی دا نو بس هغه ور کړی دا کنه نور برانه سو کیو روپی نه مړه درازه د شپې ولاګو هغه د وکړه نو بس وګینه بس نور بس نه کې درازه د شپې ورکا هغه دریم باب شروع شو ا دویم باب ختم شو چې هغه کې شرایط د انفاق ذکر کېدل دارنګ او ضروری مسائل ذکر کېدل هغه باب ختم شو اوس مسله د سود ذکر کړي پدې کې وزره تواما د الله په لار کې مال اولګوي تاسو د هغه په ځای باندې چې مال خو سکه سودمو شروع کړی دی او اوس داو کنه دا داو کنه دا سي سود د مال لګولو په ځای ډبل سود شروع شو او زمانه د جاهلیت کې سود عام او اوسم چې کم ده دا بیماری عامه ده خلک وای یاره سوکو وای سوکو نو دا خو چې کم ده منافع ده منافع او جی دنیا ترقی کړي دا دامولیان کم ځای کې پراته دي ادنا درجه د سود ادنا درجه د سود د خپل مور سره په بیت الله کې د زنا برابر ده چې بیت الله کې وسره زنا کې دور لوی ګناه د سود ده او هر سړی چې کم دینو د خپل مور سره زنای ګرځیدل ده خصوصا تعلیمي اخطا تجهیل اخطا خذلهم الله سود عام کو او د دغه په نوم باندې اسلامی بینکاری اسلامی بینکاری کې د سود د پاره پرتګونه جوړ کړل لکه اوخته چې پرتګه چې نو اوخته پرتګه چیږي اوخته کله پرتګه چیږي اسلامی بینکاری د سباله با چکلې کلاو کې اسلامی زنا سباله چې کم نه د شراب میخانه جوړی کې اسلامی شراب اسلامی زنا اسلامی شراب اسلامی بینکاری هغه کتاب کله سو صرف سود درې پکې خپیو بوتا کړي او اوخته پرتګه چنوخته پرتګه چیږي دا لوی جهل ده په دې دور کې او احادیث پر باب د سود کې ډېر انتهایی او یاد ساتي قران کریم چې کم ځای کې خطاب د سودیانو سره کوي کنه نو اکثر د کفر لفظ راړي سودیانو د پاره د دې سمردان چې کافر کیږي په سود باندې خو سودی اکثر چې کم نه نو د سود حلال غني د دیو جن ده په کوبر کې بیا مبتلا کیږي یادا چې د سودی اخیری انجام دای چې د دنیا نه کافر زی الله دې موږ د سود نه وباسي بل د سودی شکل ته چې تاسو ګورئ په دې خپل دغه کې وګورئ په دې علاقو کې د کورونو کې دا سودی چې د د دا د سینې نه د سینې دا لا سره شروط غونته کې شدا سي چیپړ غونته کې اکثر بل د سودی دا لاس داسي وی لکه د چنجخ خپې داسې دا غونته دا شکلونه د سودیان روان شي او غیر احکته شي د سړی تو باش اغه نخې د سودی نه وزي داسې جرابې غونته کې شي تشبیه ورکول خو بیا به تنبل سره جوړ کې اجازه نه سبل شي شي سبل شي د سودی دا شکل دنیا کې الله روان کی ډیر سخرت کوي ګوره الله په سود باندې الذين ياكلون دا چې کم خلق علما طلبه او تسبق ګوري تاسو ګورئ دي سودیانو ته دا همیشه دغه جاخي الذين آکسان یاکلون الربا آغا چی خری اغی یو ورځ د ناستما او یو دوا وا سمنګا ماما وفات شو ا دوا کې زناستم یو دو جاخې ناستوي سودیان او د خو ملګرو خپل خبرې کولې زوم چې کوم د اغه ځای کې ناس کوم د ملګرو ما ته بیا بیا وې ته مونږ ته والے نه ګوري نو ما دې تر اسه قتل دیتا غوږ مې چې کوم د غي ته خو دو نو هغه دواړ یو بل ته دواړه سودیانو نو ځان له چې کوم د ګوړه ګوړه وی او خلی خوا ګولا نو یو بل ته وای داسې کی ما سود سود خو سا ګنا نه ده میخه چې سړی واخلي نو ګوره دا غشایان د پکې مفته کې نه راځي نو چې غشایان دا خو بیا غشایان هم سود شو او دا څه سنور دلایل وي دا چې کنا دا غيوم دغه سوي انما البيع مثل الربا او سم دا پدې ستره چې مال ور سره کمیږي الله وی وپاګلا یمحق الله الربا ختم وی الله مال د سود لرا و یرب صدقات او زیاتوی مال د صدقاتو الله هغه زیاتای او د سود هغه ختمي او همیشه سودی اخیره کې داسې راګیر شي اوس چې کله حرمت د ربا راغې نو باز مؤمنانو صحابه کرام هغه ویل شر مخ کې کوم معاملې وا نو هغه به اخلو او خیر د بیا به نوې معاملې نه کو والله وی نمخ کې مو چې کوم سودی معاملې کړی دا هغه سود به هم ناخلې یا ایو الذین آمنو او د ایمان خاوندانو اتقوا الله او یریږئ د الله نه وزرو ما بقی من الربا او فرید هغه تاسو لا تظلمونا ظلم مکوي تاسو ولا تظلمون ظلم به نکړې شي پتا سو باندې اولا نفی په معنا د نهی باندې دا لا تظلمونا الا تظلمو ولا تظلمون ظلم به نکړې شي پتا سو باندې و ان و ان نو خیر د صبر وتاو کا چې هغه الله مالدار کې او لاس کولاو شي نو تعالی دې درکې دا نه چې بس راکا او راکا غریب متنګو هو قرضدار لم دا پکار دی چې د درو غریزان نه چې کم دنو بس چې هغه نو ورکې نه قرضدار لدا سوچ پکار دی چې هغه ورکې خو چې غریب دی نو هغه لدا پکار مالدار لدا پکار دی انتظار وتاو کې وان تصدقوا او کچره صدقه وکړه تاسو او دا چې صدقه کول تاسو خیر لکم دا غوړه دي تاسو د پاره چې غریب لدی مال ورکړی دی هغه سره نشته چې تعالی قرض درکې نو تی وته معاف کدا بدل غوړه شي ان کنتم تعلمون کچره تاسو چې پويږئ واتقوا یوما ترجعون فيه الى الله تخفیف اخروی او په اعتبار د احکام سره الیوم اکملت لکم دینکم اغا اخیری آیات ته د سوره مائده او په اعتبار د مطلق آیاتونو سره دا اخیری آیات ته اوس چې کوم احادیثو کې دا راځي چې اخیری آیات سورت سوره نصر ده او اخیری چې کوم نه بازي وای سوره دغه آیات ته اليوم اکملت لكم دينكم بعضی وای دا آیات اخیری دی وتقوا یوما ترجعون فيه الى الله راغی کې اشکال نشته په اعتبار د سوراتونو سره سورت اخیری سوره نصر دی په اعتبار د احکام سره چې کوم آیات اخیری راغله دی نو هغه اليوم اکملت لكم دينكم او مطلق اخیری د ټولو نه آیات قران کریم کې واتقو یوما ترجعون فی الله او دې کې اشاره ده د خبره ته و دنیا کې چې سکوې ګره دا د آخرت کاروانده ده سوچ کو سوچ کو چې قدم اوچته نو دا سوچ کو چې زبر ګره یورز آخرت ته زمو ما سره به دې حساب کیږي یا ایو الذین آمنو معاملات په دې طریقې باندې وکړي چې کم آیات المدائن کې ذکر دي نو د جنگ او اسباب د جنگ نه بچ شي او معاملې د سود نه به بچ شي دا ځکه ذکر کوي پنځه مسائل پکې الله ذکر کوي آسان طریقې سره وام یا ایو الذین آمنو او د ایمان خوندانو اذا تداینتم هر کله چې معاملې کوي تاسو به دین فس قرض سره اذا الی اجلن اوله مسله چې قرض ور کوي الی اجلن تر یو نیټه مقرره پورې نو اول مسله دا چې نیټه ولا مقرر کا په انصاف سره په مابین تاسو کې ولا یا ابا کاتبن سلورم مسله اوس کاتب دې انکار نه کوي ځکه الله وت خودل کړی دی یا څنګه چې وت الله خودل کړی دی نو دې دې هم هغه سې لیکل وکي ولا یابا او انکار دینه کوي لیکون کې ایا کتبا د دینا چې د لیکلو کې کما علمه الله زکا چې دتا خودل کړی دی الله تعالی یادا څنګه چې دتا خودل کړي دی الله تعالی فالیا کتبو نو پس لیکل دیو کی لیکل دیو کی والیوم لل پنځمه مسله اوس کاتب لیکل کوي نو چا باندې قرض دی نو هغه د املا ورته وای خو په املا ویلو کې دا الله نه دی یریږي او کمې دې نه کوي دا مسئله ذکر کوي والی یوم للذی او املا دی وای بیان دی کی اصله چې پاغه باندې قرض دی اوم شپګم مسله ولیتق الله ویریږي او دی یریږي د الله تعالی نه ربه چې رب د دې والا یبخس منه شیئا او کم دین کې د دینه څخه قسمه شی دا و مسله بیان کې د کمې نه کوي اتمه مسله فان کان الذي عليه الحق اوس هغه خپل به وقوف دی یا کمزور دی ویل نشي یا دغه طاقت د سره سبلې وجه سره نشته چاړه ده چې اقرار وکي بیان وکي نو د هغه ولی او وارث پورا حق سره دی بیان وکي دا تمه مسله فإن كان الذي پس کچرو هغه سړی چې پاغه باندې او حق یعنی قرض سفیان بوقوفا او ضعیفا یا کمزور او لا یستطيع ايم لا طاقت نه لره دا چې دی بیان وکړي او پخپلا فلیملل ولیه پس بیان دیو کی ولیه وارث د بل عدل په پورا حق سره انصاف سره او نه هم مسله وس دا یو لسمه مسله دا یو لس مسلې شوې گواهان بنوي لسمه گواهان بدوي سړی بوي دا وګوره دا سالور لس دا د شوې یو لس مسلې دې ځای ته بیا لګون ته کې راځم او لګ باز دې ځای کې کومه نو بیا وته نه یری مالګه به خي بیا وته نه یری دی باندې ډیر راځي دیار لسمه مسله ولا یا بشوادا او انکار دینه کوي گواهان اذا مادو ور کلا چوبل لشدای تحمل د شهادت تا یا ادا د شهادت تا کو توای چې راشه بای گواهی گواه دې جوړوم گواه دې نزن درزم نو گواهی گواهان دې انکار نه کوي یادا چې گواہی کړی دا او رستو ادا د شهادت وخت راغی نو بیا دې انکار نه کوي سوار لسمه مسله ولا تسامو او سست دې نه کوي ان تكتبوه دا چولی کې غیلرا صغیرا او کبیرا وړه معاملې وی او کغټه معاملې ما الا اجل سره د نیټه دا غینا دا نه چې مړه وړه غونته کې خبره ده بس پرې دا نه لیکم الله وی کوړه خبره وی او کله غنو معاملې ولیکي چې جنگ جګړه شپاړه سما مسله وا اقوام او ډیر آیا دون کې دالې شهادت گواہی لرا وا ادنا ول سما مسله او ډیره قریب ده الله ترتابو دا چې تاسو به شک اون کوي په معاملې کې الا ان تکونا اتلسما مسله ها ها مگر کچریوا دا دا معاملہ راځم د معاملو کې بیا ټول رسوم د جاهلیت ظلمونه قائم لګو راځم ته بیا یا دویمه معنا ده لا یزار zarar دی ورن کې لیکون کې اسنه چې لیکون کې غلط وای او غلط لیکلو کې او یا گواه دی zarar نور کې اسنه چې گواہی د دروغو کې دا څه نه کوي واتقوا الله او یریږي د الله نه نو علم بدل الله درکې د دې وجه نه یو روایت کې مرাজি نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کله د علم آغا معلوم اشیاء چې تا ته وو نو تا پاغه باندې عمل وکم معمول به ده وګرځول نو مجهول اشیاء به الله تعالی معلوم ګرځي معنا هغه چې کم د تنیز د عبادت الله زده کی خو په دې ستو باندې عمل وکا کنه وال والله بكل شیء علیم الله تعالی پر یو شی باندې خبردار دی و ان کنتم علی سفرن او کچری تاسو په یو په حالت د سفر باندې دا درويشتمه مسله یاره ما سره غاڼه کې غړای کې دا ز تعالی زر روپۍ در کوم غړای راکا غړای کې خو نه غړای کې بټیم نه ګوري ما قبض به کی ته کور نه کړ ترغه پور نه بد ته پاتې شي پاره کې لیکن دیو په فائدہ نه اخلي د زمکه غاڼه کول جایز دی خو هغه زمکه نه فائدہ بیا نه اخلي الله اکبر فاذا امنا الله پاس باندې چې تاسو کوي خبردار دی الله خبردار دی ګورئ الله اکبر زمانہ د جاہلیت کې ګڼ قسم رسومو یو معاملې داوا چې غیبا قرض کې نیټه نه کې خو دینو جنگ جګړه و په جوړې شوې اوس هم دا د جنگ جګړه د دینه جوړیږي قران کریم باندې عمل نشته دارنګې هغه به لیکنه الله د دې حکم ور کوي دارنګې زمانه د جاهلیت کې دا یو ظلمو کچا بلیکون کې راو غوښتو او ته راشه لیکلو کا نوغه به انکار کو یا دارنګ اوسم دغه شی دی خلق راضی نه لیکینه واملې دارنګ املا کې به غدر کو نو زمانه د جاهلیت کې څنګه داو نو دارنګ اوسم دغه شته دارنګ اکثر گواهان به نه جوړول نو بیا به معاملې خراب شوه د دې وجنه قران کریم حکم کو واستشهدوا شهیدین من رجالکم او ګور دوا گواهان وای او د سړو مسلمانان نه او چې بیا دا نه نو بیا وای دوا خزه خیر دی دانا بازو با دورا پورج که گواوه جوړولا نو هغه برابر کولی لکه خزه او سړی به برابر کړو بعض داسیو لکه حضرت عمر قول له ما كنا نعد النساء في الجاهليه شيئا د خزم لا سکه وی اختیار شته منګه خزه شیم نه غنو دارنګي د دا اندوانو دا نظریه وا چې غي دا وی چې خزلا د گواهی حق نشته دی او خزه اس قسمه گواہی چې کم نه دانش کوله ان تزل یهداهما اوس ګورا دوه خزه به شر دوره ده چې د یو سړی په مقابله کې دوه خزه به وي او دا چې د یو نه یریګ نو بل تبیا دی قران کریم دا حق ورکو چې خزه گواہی کول شي دانه چې توای خزه به گواہی نشي کوله دا ډیر لوی ظلم د خزو سره شروع او د خزو حقوق باندې ان شاء الله الرحمن چې زب یا باس کوم نو خپل ځای کې سورې نساء کې به کوم دا خو زو سره هغه ټی غټی اشاره ذکر کوم قران کریم د گواہی حق ورکړی دی لکه دا آیات کریمه شو دا نه چې عربو گواهانو گواہی حق نور کو دارنګ هندوانو د گواہی حق نور کو دارنګ نور يهود و غیره غي خود سره د خزه انسانم نه غنو دارنګ روميانو دارنګ نور اغا مذاهب او تهذیبون والا ظلم کو د خود سره ګوره قران کریم حق ورکو مالی امورو کې د فقهای کرامو اجماع ده چې دوه خزه د یو سړی سره په یو دغه باندې د سړی قائم مقام ګرځیدې شي او گواہی کول شي دویم دا جنایاتو کې اوم چې کم ده خزله د گواہی حق ورکړل بل دا چې خلع کې هم خزله د گواہی حق ورکړه دی خدا شرط به پکې چې دوه خزبه وي د یو سړی سره مقابل کې دارنګي داز مسائل مشته دي چې اغا صرف هغه کې د خزي گواہی معتبر ده قران هغه کې صرف د خزي گواہی معتبر کړي ده لکه د بچی په جړه باندې بچي پیدا شو یاره جړه کړي دا کني دا کړي چې ژوند یو کمل پیدا شوی دی د کې صرف د خزي گواہی معتبره ده دارنګ رضاعت مسله تر رضاعت په معاملې کې اختلاف راغی او مسله قاضي څخه لاړه نو د پيو معاملې ده د خزي گواہی پکې معتبر ده صرف او دا د امام احمد ابن حنبل مسلک دی دارنګ یا خفیه عیوب د خزو مثلا زای شرمګا و غیره کې بندیدلو مسله رااله یا دا سنور سو خفیه مسله رااله نو چون کې د خزو سره متعلق مسله ده صرف د خزو گواہی پاږي کې معتبره ده دارنګ پرده د بکارت پاږي کې معاملہ اختلاف او نزاع رااله نو هغه کې صرف د خزو گواہی معتبره ده چې دا جنې ځوان ده او که چې کم ده د دې پرده ختمه شوې ده هغه کې صرف د خزو گواہی معتبر ده دارنګي د عدت په تیرې دو باندې چې اختلاف راغی عدت تیر شوی دی کنه تیر شوی چونکه عدت اکثر بالحیز وی او حیز سره وی نو هغه کې صرف د خزو گواہی معتبر ده دارنګ په ماواری باندې گواہی دا صرف د خزه معتبر ده اسلام دومره حقوق ورکړي دي او یو طرف ته دارا پاسی یاره اسلام حقوق نه دی ورکړي د اسلام نه څوک خبر نه دی ځکه د زمانه د جاهلیت غونته کې چغي وای و یاره من سوکو خزوی حقوق نه دی ورکړي او په دغه باندې چې کم نه وای هین دغه چې کم د شین سترګي وای ډیر خپويږي شین سترګي ډیر خپويږي د اندوانو دا نظریه وا دارنګ د اندوانو دا نظریه وا چې غیب داوي وی خزه چې کم دا هغه سره د غلو په شان ته متعدد حربی دی او خلق گمراه کوي او دې سره وی بالکل د حق چې کم دی او د رښتیا ویلو اس قسمه تعلق نشته قران کریم داغه مقابله کې الفاظ رابش سوره نور کې قران وای سوره نور آیات نمبر 23 کې ان الذين يرمون المحصنات الله تپاک دامن وای دارنګ الغافلات ساده غنی وای مړه توای چې داغه دي مؤمنانو خذو تعالی صادقات وای صادقات رښتینی دي رښتینی لکه سوره احزاب کې براشي دارنګ د هندوانو دا نظریه وا چې هغه دا وی چې خزه چې کم ده د خاوند هر قسم حالت تعلقات ساتي نو دی لره اس قسمه اختیار نشته د خلای او پاره باندې ما پرون باس کړو چې الله د خپل حق خزل ور کړی دی او کم مقاماتو کې چې د خپل حق ور کړی دی هغه مقامات مم ذکر کړو دارنګ دا غي دا نظریه وا چې د خزه سره د اندوانو دا نظریه وا که سړی داغه حاجت نشي پورا کوله هر قسمه خسیوی نامرد وی بیام چې کم د خزه داغه نه ځان نشي خلاصوله او هغه ته صحاک نشته او دا به سره ژوند تیری دارنګ د اندوانو دا نظریه وا هغه دا وی چې خځه کده خاون نه پس بل نکاح وک نو دا وی چې کم د جنت نه محروم وي کم جنت کې چې ردی اول خاون پاتې کیږي هغه جنت ته بدانې زی عجیب نظریه وا دا کم جنت ته چغې ته بندوان زی دا جنت اندوانو بخپل جوړ کړي نو هغه جنت نشته چې اندوانو هندو مړېدل او جهنم ځای کېدل ځای دی جهنم ته بزي د هندو ځای جهنم دی دا د دروغ نظریه وا او خزه په دې سره پاغي باندې ظلم کو دارنګ دا به وي د هندوانو دا نظریه وا وی چې کله اختلاف راشي نو خزا د کله غیر وفادار وي نو خاون له دا حق ته چې انتهایی سخت سزا ولا فورا ورکړي چې څنګه سخت سزا د خاون خوخوي خزل د داسې سزا ورکول شي دا د اندوانو نظریه وا قران کریم پرون منګه آداب ذکر کړو معاملہ خراب شوه د طلاق نمخ کې څه آداب دي رستو څه آداب دي او قران کریم را بشي سوره نساء کې الله وی وعاشروهن بالمعروف وخبردار د خزو سره خيسته طریقې سره ژوند تیروي خيسته طریقې سره نبی علی السلام وای زدا خو خوما چې زه د مغلوب شم په خزا خو چې ناکاره راته سوکونه وای مغلوب دې شم یعنی خمه مله د خزو سره کوم دارنګ حدیث کې راځي خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی تاسو کې غوړه هغه څوک دی چې هغه د خزو سره خمامله کوي او خجوان تیری دارنګ د اندوانو دا نظریه وا چې هغه داوي دا سوره حقوق دی خزل الله ور کړی دی چې هغه داوي چې میراث چې کم دی خزه چری نشوړه دا د عربو نظریه مو دا د پښتنو نظریه مو قران کریم په دې باندې رادو کو الله یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین رابش سوره نساء اولسم کې دارنګې الته مفسرین بیا د دې تفصيلات کړی دي دارنګ دي دوانو دا نظریاتو چې کله خاون مرشي نو خزل دا حق نشته ره چې هغه بل خاوندو کې بلکې آب د خپل مشر زوی غلام وي او د خپل زوی دغه شي کم دی غلامی بکای دارنګ هغه چې کم نه د لیور او دارنګ د کور د نور خلکو غلامه بوي خادمه بوي دارنګ وی دا جیداد دی او دا چې سو کړي د خاوند نه پس نو دا غیر رشتہ داران په میراث کې وړي شي او دا دا غي جیداد وی چې کم دنو منل بشي دا دا غي سراسر ظلم قران کریم په غیبان دی را دوک لا یحل لکم ان ترسن نساء کرها دا سه میراث خو نه چې دا با او بل دا چې دا به د زوی د لاندې غلامی کوي زوی به د مور غلامی او د مور خدمت وکړي قران کریم دا حقوق ورکړه دارنګ د اندوانو دا نظریه وي چې غي دا وي د خزه چې کم دا وی روحانی طور سره ناقابل اعتبار ده اس قسم دی کی روح نشته ده او دا جنت کې سره نجات مندلم نشي او جنت کې دې ته اس قسم نجات نشته ده ودا بغیر د دانه چې سړی د نیک عملو کې بدله بوي او خزه کار سکه دی لره بني الله وی زبوله خيسته زندگی ورکوم او خيسته بدله بول اخرت کې ورکوم د دې د اعمالو دارنګي د هندوانو ګڼ نظریاتو لکه د هندوانو دا نظریه وا وې خزه دومره بدترین دي لکه څنګه چې دروغ بدترین دي دارنګ د هندوانو دا نظریه وا وې دا دغه نه چې کم ده نفرت کوي د کندو خزو نه نفرت باغی کو وې دا ډېر نحوسی منحوسی وی دارنګ دین دوانو دا نظریه وا چې غي دا وی وی یو چې کم ده دریاب بل چې کم ده اسلحه والا پوجي سپای دارنګ پنج والا او دارنګ آغا درندې اخکران والا او بادشاه او په خزا په دې خلکو به څه قسمه باور چې کم دی نه کې دا ډیر ناکاره په خزه به هیڅ قسمه باور نه کې دارنګ د اندوانو نظریه وا و دروغ ویل دارنګ بغیر د سوچا کار کول دارنګ بیوقوفتیا او دارنګ ناپاکی دارنګ بیرحمی داوی د خزه فطری امور دی او خزه ډیره چې کم دنو دروغ جنوي خزه ډیره چې کم ده بے وقوف وي ډیره پلیته وي او ډیره بے رحم وي دا د اندوانو نظریه وا دارنګ د اندوانو نظریه دا وا اغه دا وي چې خزه الله اکبر خزه چې کم ده وې دا د یو اغه پرنده چې اغه وینس کی داغه په مثال باندې د خزي مثالوم دی د سره قطعا تعلق ساتل د خزي سره نه دی پکار دارنګ هغه داوي چې هغه د دا غي دا نظریه وا چې هغه د خپل خواهش جنۍ په زور باندې به چې کم دی هغه په خپل نکاح کې راوستا دا دا غي نظریه وا دارنګي دا غي دا نظریه وا د اندوانو چې غي دا وی چې د خاون د وفات نه بعد په خزه باندې دا لازم دی چې همیشه خپل ژوند د خاون په کور کې تور کی او انتهایی د دې د وجه خاون مړ شوی دی دا پلیته ده نجسه ده د دې د وجه خاون مړ شوی دی دا به ډیر کم خوراک کوي او خو خوراک به سره کوي نه دله خو خوراک ورکول ناجایز دی دارنګ دین دوانو دا نظریه وا اغه دا وی چې خزه چې کم ده دا همیشه د نجات په لار کې رکاوټ ده او هغه داوي چې خزه سره تعلق د تباہی چې کم ده سبب ده د دې ټول نظریات رد الله رب العزت وکړه چې خزه نجس نه ده او خزه چې کم ده داسې د دې ټول خلاصه دا و چې خزه نجس ده پلیته ده منحوسه ده الله د دې رد وکړه د دې ټول نظریاتو الله وی دا مشرکان اندوان او دا نور پلیت انما المشرکون نجس دا په خپل نجس دي دارنګ الله وی کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون اغه ته نجس وی د خزه دا حقوق ورکړو دارنګ دین دوانو دا نظریه وا هغه وی د خزه په فطرت کې دا داخل دي چې دا سړی په غلط لارو باندې راړي قران کریم داغه تردید کو سوره توبه 71 کې براشي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر د هندوانو نه خزا الله داسې خلاصه کړي وا او داسې حقوق ورکړي دارنګ اغه داوي چې یو خزا د ډیرو چې کم ده نکاح کې راتلې شي او دا غي بیبي جوړې دي شي یو خزا د ډیرو نکاح کې راتلی شي او هغه به یو خزه د متعدد رونو په نکاح کې بوا وغي به سره ټولو بد فعلی کولا دا سراسر ظلم او الله سوره نساء کې براش د دینه منع او کلول محسنات من النساء دارنګ دا غي نور ګڼ نظریاتو پلیت نظریات د اندوانو چې دا غینا قران کریم خزه خلاصه کړی دا یو نظریه پاغه کې دام وا چې هغه داوی اندوانو دا نظریه و دا غي سورہ ال عمران کې به ان شاء الله راشي زبیل توام چې غي وي خزه سره چې کم دی محبت د سره پکار نه دی مینه د سره خزه سره پکار نه او دا یاد ساتي ګوره اوس هم د اندوانو دغه نظریات دی بیاینه دغه نظریات دی اندوانو خو سپټ او سرګند هغه وی خزه سره مینه د سره پکار نه ده قران وی زویل للناس حب الشهوات من النساء دا فطری امور دي چې د خزه سره مینه راځي دارنګ نبی علیہ السلام انما حبب الی من دنیاکم النساء والطيب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاه ماتا بیبیان محبوبی دي او ماته خوشبو محبوبه ده او زما د سترګو یا خواله دا په منس کې ګرځول شوی دی د خزو حقوق ماته محبوب دي چې زه د خزو او دا تفصیل بیا ما دا غي ټول نظریاتو کړه چې دیندوانو سن نظریاتو او قران کریم سو حقوق ورکړي دغه مقابله کې دیندوانو یو نظریه داوا چې د خزه گواہی کې اس قسم حق نشته دی نن را پاسې د اسلام حقوق نه دی ورکړي او خزه امرا پاسې دی د امیر مقام دی او دای سره هغه سره جلوسونه وباسلو چې وایي داغه نشته یو خو نه دی ټول د دنیا پلیت يهود او نصارا را جمع شوی دي جلوسونه وباسي اسلام حقوق نه دی ورکړي منګه حقوق غواړو راشه اسلام کم حقوق ورکړي دي والله بما تعملون علیم ولا یزار رکاتب ولا شهید بل د زمانه د جاهلیت ظلم داو چا غي بچا به گوايو کړه یا بچا لیکلو کړه بیا به هغه وشته او هغه به مړو اوسم خلک گواهان وجنی تاولې گوايو کړه دا ټول جهالت دی کله دا وې چې د موږ د حکمرانانو غلط ویلي دي دا دوی نو بیا ستا ځای چې کم دنو بس هغه قبر دی بیا بل خانه سي یاد دا وې چې دا گوايان کیږي کم او دا عدالتونو کې کم شه دا غلطي دي دا گواہی دې صرف وکړه بیان دې حق دې وکړو بس بیا دې ځای قبر دې دا ظلم شروع دې خلک وې یاره ترقی وکړه دا ترقی دا الله وی فینه فسوق بكم جاهلان ای جاهلان کربی دین ای الله اکبر